بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم دو ما اسامه سی کنیا ابو زید وا د خپل پلار نومي په خپل زی باندې کې خود دې نو ابن زید هم دی ابو زید هم دی او زید رضی الله تعالی عنہ د نبی رسول الله آزاد کرده شو د غلام نو سامم شو لاري ولا ځکه جوړ دې مزاد څه کنه او مولا دی وحبه وابن حبه اسامه نبی رسول الله ته خوخو او زید هغه چاو چې هغه نبی رسول الله ته خوخو هغه ته مرګ راغله دې د مرګ علامات به شروع دي مراد رسو علی بن العاص د نمو دا د دې زوی د نبی اسلام نه سیو ابن حجر سے وای سو کوئی امامه بنت ابي العاص علی بن ابي العاص عمرو بن ابي العاص باندې د نبی اسلام دور واده وکړه زینب رضی الله تعالی عنها او سو امامه یادې چې دا جنې وا او د تعزیت دعا ويقولو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال جوابلې غو سلامي وي او دای وی چې ان لله ما اخذ وله ما اعطى او کل شرن دو بی اجل مسمى فلتصبر ولتحتسب دا غسړی ته وی سوال جوابلې غو سلام وایا او دا وته وایا ان لله ما اخذ دا کم چې الله غفت دې دا الله سره خسته دعا وله ما اعطى او نور در درکړي دي اب هم نه اخلي کله وی وکل شی رندو به اجل مسمى لہذا تو تو ہے کہ فل تصبر ول تحت صرف صبر دے کے انہیں اندر ثواب دیو کی ہے اس لیے کہنا دے پیغام ورنی کی تو تو ہے تاری په قسم ګور راضی با نه دې څنګه لور زور اور ډېر لور نه دا په دې ځامن نه ډېر ګرانه دا چې کوم مطالبه وکړي نو اثر دا دا سړي څو کړه د پردي کور شه دې خفقول شمنا خو دې ویلي درته نه بای ار وخت کې د بادشاہ د بادشاہي پاتې کیږي په دې باندې چې هغه په هنر لا په هنر لا کې نه هغه ترقی ورکړي او هر کی بادشاہ به پسند نه رسو او الناس علی دین ملوکهم لکه اوس د انګريزي دور دی نو ارسړې انګريزي ته توجه کې مليانو مجرا چې ته ته پتو وامه زما خشمه دا چې وخت تیر شهر چې د فارسای دورو خطونه فارسای کې فیصله فارسای کې او د عربای دورو دا دورونه دي الله هر پیغمبر له داسې معجزه ورکړې ده چې د وخت بادشاہ د وخت هنر او تفعیل لاغلی لکه د موسی علی السلام په وخت کې فرعونانو جادوان کول قسمه قسم الله ولا داسې معجزه ورکړي جادو پیل عیسی علی السلام په وخت کې طبيبي حکیمی داسې معجزه الله ورکړي چې هغه طبيبي حکیمی پیل د مور نه پیدا ډون اوس ملاجي شي رګي مرض اوس ملاجي شي مړ ژوند کول اوس نشته صدا زارا نیزی فرعون را پا زرگونو سلونو بانی نیزی دا فرعون لا بشکس از موسا با یک آسا دا موسا پا یک لخت بانی پا یو لخت بانی ارس فیدا یا تلقف ما یعفکون او صدا زارا تب جالی نو سبود د جالینو چې ده نو د رجستری د طبابت او د ډډکی د حکیمه سړیم په دی باندې دی چې بوډا شوی او نو با شاګردانو ته وی ایما یو نو سجو لکړې دا چې سره سره ځواني نو کړای کی غوړی تک سره کړو او د حاکمان اثر بخیلان وی اول بدار او غرزوي چې زو ته دانګم نو بیا و پسې دار او غرزوي نو هغه چې دو دانګړیا یو غرزولا هغه بلې چې کلاو کړه هوارا لا راځي کړه استاد جوړ شو دور مهارت حاصل کړه نا نوی سند نا خوانده مخی تاگی لشرمو یو صورت جوابی نشو کولے دوڑی کی من صورت جوابی نشو کولے اوس واقع وای دې سره لوي یو بادشاہ داغنمو سورت بروج کې چې کومه واقع ذکر کیږي ذو نواس او نو دغه په وخت کې هم د جادوګرۍ چرچوا یو جادوګرو هغه بوډا شوی او د تېوی مال سو الک راک ذهین دا خپل کرتب وته وخه ما زه غره مړکیږم هغه ولور دغه وخت کې حق دین کې دین دا عیسیت ته عیسی علی السلام د وخت په دور دی دا الګ بچ ته عبد الله ابن تامر رضی الله تعالی عنہ یو ورځ یو عیسائی دی یو راهب دی داغه مجلس کې کې راځه خبر ولا مزه ورکړه دا خو ډېر خوند دی چې دی غاړې نه وته هغه سره وکي ناشته چې هغه نه ورته کو ته هغه سره وکي ناشته چې دلته براله کور کې باب د ضربه دی وو بجاري تور نه وخت را نه چل ته ورته هغه پر هغه باب د ضربه دی وو اخر استاد ته وی چې استاد باب د ضربه دی وو باندې جاری دی کور کې مدل ته هغه ته چلو خو استاد نو ورډي چل نور دی کور ته چلر شي وای ال تاړو یې تار کړو التاو سوریه ده کنه ای خیال دار چې جادوګر کار کړو او چې التلر چې نو التاغي کار کړو کور کنه تا خلکو یې کار کړو التاغي کار کړو نه غي انت به تاری کنه ښه بس چلیات کو یورپ پلار روان دي سګوري چې نه ګوري یو لوی اجدها ده مار دې ارث شي د خلک نشي تیرې دی نن ګورم چې کوم استاد په حق دی راهب استاد په حق دی که طاهر استاد په حق دی باندې راو یا الله کله راهب دا دین د تفقی د جادوګر نه دا شی وجل غوړ شو غوړ شو یوشتلا غمرش آداب خلق تیر شو خلک تیر شو ډیرال استاد ته هو استاد یو ته وی الکه ته ورو زمانو چې څه وی راهب وته وی مولا سے مسئلہ کو لگا نا بسم اللہ وایا تو سین دوزا بالکل بتیزی دې ازل تای سره روانو نو سین دا وی بسم الله وای وی تی وای هغه په وای تیر شو دې کې یقین دا نه لګا یقین دې ساته دا او تاسو سره کې چې شاګرد ته زمانه غوړ شوی کله شاګرد د استاد نه دینه په کې راځي وګوره کراګيري په جما غوړونه خای هله کالو به څه راوړي دا خو ټینګ شه کنه ځان ټینګ یا بل ځانګل نه میدان ته ځاو دا غرس ټینګوا ټیک ده اوس په ډول امتحانات راځي وي هما غره ونه خای اولک چې دنه دور تکړه شو چې د مور نه پیدا وروندو برګي مرز دغه علاج به کو او د باچا یو وزیر دی وحی وحی اخر دا چې الک یو خود ودا الک ته هغه راته دا ایمان خود نه دی دا لګ راو عبد الله بن تامر سے ورکا تفعلوا وتفعلوا عبد ضربه يضرب تفعلوا وتفعلوا جادو جن رکھے ذکر دے دا کار کا دا کار کا دا کار کا او جادو مدن دے جادو نشتے الله تعالی له ورسره کار کوي ها کې راکی خو باب ضربه درو اخر دا چې استاد یو خو استاد یې راوستو الګي واپس کیږي کنه نه نه استاد واپس کیږي سره نه وي څه یې راپسر کیږي خو دا دوه ټوکړي وزیر راوستو او بس کی کنه دا داسې مسله ده دا چې دین ته وګورځي چې دوله به سره بس کی دوه خبره ده نه هغه مرک وزیر ملاو الکی راوستو بس کی کنه نه محنت به ډېر کړی یاري کسانې وسره کوي دې غر ته بوزي سوالچی غر ته وو یلته نه راور غړاوي چې سکی ته ورته وای نو تاسو ته وکي یاره یې کار نه نه دې کار کار پیسې په لګي دا په لګي دي خزانه په لګي سر ته وګه چې وتا چې په سکی کار کې دا غړاو دي دې راځي روان شه دلته کې خپل د ایټم بم شروع کې اللهم اسقنیهم بما شئت اللهم اسقنیهم بما شئت الله تاسو دې نه هډې زیات دي کافي کیږي زموږ لپاره دې څه تخریجول غواړي چې غر ته وخته زلزلہ شروع د ټول په خطه اغلا شي مردار شو دی بیا روان دی دا لري باچا وایي چې چل لګي هغه څه توګه جوړ راځو اور راکوا هغه سره نور کسان به قرقور کی کړي قرقور کی څه کی قرقور کی شته ته وایي د دریا میاست ته بو دی کو واپس شي هغه کې نه غردوي بوي دې راځه راګه وې دې کړه مدي اے بوت نبی الله مفقینین ما شئت الله مفقینین دا دعا تا تا وز دا کیشته دلا بدل چې غرور شټول پکتا دې بیا لامبور روان دي بیا را ورسي څه چل دی غم څه تغتری نور څه سمې دي راځه دا څه چل نه نشي وجلې دا چې د الله په ذات یقین نه بالکل مې نشي وجلې الله ولزم ته خبرو یو صورت کې دي شي خلق ټول راجمه کا زما غش براواله ستا غش نه پری تو غش باندې نه وجنم پاک غشي باندې زما غش براواله په نند کې به کې د خلق په مخ کې باو میدان کودره او دا به چې بسم رب هذا الغلام د دې غلام پر رب دی وجنم بیا مولا به وسمر کېږم نه مر کېږم ماشاءالله هغه دان نه ها الله دور اطلاق کړو بس هغه هم کم کړل دا بچیان اکثر کم کړل خلک یې راغون کو خیال دا لري چې دا ختمو ما دین ختمو ما څه څو دا کیږي او چې دا کړی نه ورته تاسو په دې بیا غندای وښته دی وښته عبد الله بن عامر رضی الله تعالی عنہ خلق ټول چر رہی آمنا برب الغلام د غلام پر رب زمونږ ایمان دی بادشاہ وی دا څه چلو شما خدا دا ختمو دا ته ختمو لري چې ستا پلاس په نو شوا اته نشي ختمو لري دا ختمو لري چې نه لري دا لا لا ترپی کې دا خبره دي دا په خاطر نه راځي امریکای وی زبا په درې ورځو کې دنه د افغانستان او ستا پلار نشي قبضه کولای خو نه اوسه ته وځي غول د نوباسي د رمباري وباسي د سوایا اے ذکر په دې باندې دا دا کوم دا په دې نه کیږي دا په دې نه تکا تر ابو شروانی دا پوس کو دې ما راځي کدنه ما دا سترګې په دې نوکانو راوړو بس دا مور نه راوړو په دې نوکانو دې ما الله تعالی راځي دا نو ما د پته وړي دې سر ته چې تمہارا ما سم نه راځي النار ذات الوقود کریمه حرف وقود وی دیگا النار ذات الوقود و باندې زوار دی دې کې یو بډای را وستا ابای بچی تی وا اوس غرق کته وره دا و یری چې تمام ورځي کته وته بچی आवाज کې وړي کې ونه یا امه قال ربي وربك الله رجنا ربي وربك الله فاخذه ربينس فلم يزل يعذبه وهي وهي وهي حتى دل على الغلام كلمة تدل دل فجيء بالغلام فقال له الملك اے بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ تا جادو دیر بار رسیدلې دی کې خو دغه شی په کبید القوس په مز درنی کې ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رموا فوقع السام في صدغه اے وګور دې چې دنه څو څو تر څو باندې معلومه کړل ها لوی غندای دا ولي کی ودا المکان بین الاذن والحاجب ودا د غوږ او د ریزي ترمنځ چې دنه یو ځای دی اے د غوږ او د ریزي وای داری درګه نه چې هغه ته وایي هذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يا محب ولا سبع صفحه حاشيه کې دا معنا کړی دا هم اوس کړی دا خپل معنا معنا کړی او مخکې نه لوی غندای لوی غندای تاسو ما ویل دریم شیخ صاحب شاپور تلفون کو چې د صدقه څه معنا ده دا لوی غندای یو لګی دی په ما چې څه سره پښتو یې لوی غندای دی تبدا په لوی غندای وشته دی دا باندې څه وایي لوی غندای څه چې رسول یریدي یا کنه شو دو څو شو دو ډیر شي شو دو قد امر الناس فامر بالاخدود بافواه السكك دو چوکونو مخلوق لو کې وی خندقونه وکنه فخدت وکړه او اظلم فی النيران ایک عمل دی په قران او حدیث کامل دی په قران او په حدیثو نظم کا سکه ودا پور د اسمان ستاره